الرحمن الرحیم الرابع عنه سلام حدیث ته دو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ پر روایت باندې ان ناسا قالوا سخلق راغه وی وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذهب اهل الدثور بالاجور مالدارانو خپل ثوابونه وړل څنګه یصلون کما نصلي و یصومون کما نصوم روزه مونږ هم نشو هغه دي چې مونږ مونږ کو هغه کې خپل طرف ته تصدقون بفضول اموالهم دا وی چې کوم زیاتی مالونه دي هغه صدقه کوي مونږ څه کنيشته قال نبی اسلام اولیس قد جعل الله لكم ما تصدقون به د کور ولا بزعه چې استعمال پای کې خیرات دی قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر مونږ ته په دې کې اجر ملایږي الله کې خبر شاوت پورا کو قال نبی اسلام ارئیتم لو وضع فی حرام اکان علی وزر کدا شهوت په حرام پورا کو نو ګناه به وکنه صحابه وی ولنا فکذالک اذا وضع فی الحلال کان له اجر سبحان الله احد المتقابلین کی چیشی وجودن معتبری مقابل آخر کی عدمن معتبری ولکا دا شهوت په ناجایزو کې پورا کول او په جایزو کې پورا کول چې جایز جایزو کې اجر دی نو په ناجایزو کې ګناه دی نو چې ناجایزو کې ګناه ده نو په جایزو کې اجر دی ټرینر څه خبره ده ولګ دې فون نه لګي چاته مې ویلو ها چا قتل دې ټول چې قتل دې خالد وایا ماشاءالله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا تحقرن من المعروف شیئا لا تحقرن تقدیم د قاب د پریبن ما مسپک مګنا نیکی دندې کینا سچې معمولی نیکی ورنی ولو ان تلقا اخاک بوجهن طلیق اگر چې تملاوی کې د خپل لور سره پرون پرون تندی بانی دا هم نیکی دا وایا وقد زحزح نفسه عن النار ساری کې وی چې ما خام کې نه ځانې د اور نه خلاص کړی سبحان الله کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم نا فرسن چې دې کنه لاندې لیکلي دي سوي سوي سوي حالانکه سوي کې چې تو بو کې او غدل په هدیه کې درکې نو څه چې دی هغه وی چې دا کې نه ده د معمولی چیز نه لګي چې معمولی چیز د لرګي په پرچ کې درور ونه پکړه د غصه کې ونه ډېر شي الله فضل دې درونه درګي دبر صاحب یک سے فضل یک سے الله دې په عمر کې برکت دا اویا واړه شعبې دي ایمان کې دي کارن د پاشارو کې راوستي پارا به اشارو زبردست ده اوس یې لګ لګ تشریح کوم چې اپو مې ان شاء الله تعالی وایا هو راوخته فسقل قلبا فسقل قلبا هغه سپی باندې دا او به اوس کولی په شکر الله له فغفر له الله ولا دا عمل قبول کو نو الله تبارکنا وکړه فقالوا يا رسول الله ان لنا في البهائم اجرا بهائم کې موږ له اجر ملوي فقال في كل كبد رطبه اجر هر جگر لون یعنی حیوان کی تاسو د اجر ملويږي د دې په وجبانی په دې اوبوس کولو سره په غو پیر لا بخنه وکړه شوې ته به د دې اوبوس کولو په وجبانی او په داسې والله عالم سره یو خزا وا ارته چې و کو لکه الله او تبخنه کړی دا نو ګور دا معمولی شي زمګه کله کله سره په لار کې شومړې کوي چون چون کې چې بزیر او چې توه یې سره ورکو وا الله مخلوق نه څه دی هم نو بس نور را پښې راو سره کا دا غي پوج الله جل ته وته تبلیغ ولا ملګری وی کنه وی یو کسان روان دي چې ګوري او اونه د خسته اونه دا غي د لاندې موګي یو سلوټه کو چې رسو برازي او دمه بکین دي سره خپل سړي چې بل رااله دې خدای غر کا ورته رسول دې دې پدې کې موګي چې نن دا کړ دې کدا دې کور غوړي تکلیف په غلطه کارو هغه دې دوه کاجر ملاوي خبره صحیح ده خو نور حدیث نه څه ورستا خبره صحیح ده نیت باندې انما الاعمال هغه یو په دې نیت چې خلک به سره سړي هغه به دې بل په دې نه چې داخل کوته تکلیف راکړي وفي روایت اللهم وفي روایت مر رجل بغصن شجره تیر دې او سړی پسانګ دی او اونې مالا دوار طریق فقال والله لانحين هذا زبر لكم دا د مسلمانانو لا یؤذیم چې تکلیف وته نه راځي په ادخل الجنه دې جنت ته داخل کړ شو په روایت الله ما بینما رجل یمشي په دې درمیان کې وسړی ته به طریقین وجد غصن شوقین وی مند یو څنګه دی او ازغي علا طریق په لار باندې په اخرو هغه رستو للی کا فشکر الله له الله ولا عمل قبول کو فغفر له الله تعالی خنا وکړه پایو من توضع اچا چا او د سکو هو خستاو دا چې وکړو بیا جمعې تراله نو غوږی کې خود چپ ته نو غفر له ما بینه او بین الجمعه الکه چې تربري جمعې پوري و زیادت صلات ایام او د درې ورځې په کې نور زیات کنه سو بشي پورا د لاسو زرا زګونونو ته الله معاف کوي ومن مستل حصا فقد لغا چا چې بي ځایا کان مانی او راول راول له خدوی تا کروس کان یو تر تا قبل دې تا بل فقد لغا ځان له اجر لغوا کو ګناه چې دن ثواب دې نه جوړ کو لغوا کاریو کو